درنو او قدرمنو اورېدونکو! اوس ستاسو پام د یوه سیاسي مطلب اورېدلو ته راګرځوو چې عنوان یې دی، د امریکا لپاره د حل لاره. د امریکا په مشرۍ د ناټو له خوا د افغانستان د اشغال اوولس کاله پوره شول چې په دې ټوله موده کې امریکا په رسمي ډول د دې اعتراف نه دی کړی چې د طالبانو پر وړاندې یې د مخامخ مذاکراتو لار خلاصه ده بلکې دومره به یې ویل چې که اسلامي امارت زموږ له تحت الحمایه کابل ادارې سره خبرې وکړي، دوی یې ملاتړ کوي. امریکايي چارواکو له امارت سره د مخامخ مذاکراتو لپاره هېڅکله امادګي نه ده ښودلې، حتی په دې وروستیو کې چې په کابل کې کوم بریدونه مجاهدینو انجام کړل او دښمن ته یې ټکان ورکړ، نو په غبرګون کې یې امریکايي مشر ټرمپ په خپل ټویټ کې له هر ډول مذاکراتو په مطلق ډول انکار وکړ. خو اوس تازه چې د ځینو لوړ پوړو امریکايي چارواکو له خولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د تیاري ښودلو خبره رسنیزه کیږي، له دې نه ښکاري چې د امریکا حکومت د افغانستان د جنګ او سولې په اړه سره ویشل شوي او یا دا چې دوی بالاخره په متفقه ډول دې نتیجې ته رسیدلي چې د زور او جبر مخکینۍ ټولې تګلارې ناکاره وې اوس باید پر بدیله لار غور وکړل شي. هغه دا چې د اسلامي امارت هغه وړاندیز معقول وګڼي چې د اشغال له لومړیو څخه تر اوسه یې ورباندې اصرار کړی دی او دا یې د حل یوازنۍ لاره بللې چې امریکا دې بلا قید و شرط له اسلامي امارت سره د خبرو میز ته کښیني ځمکني حقایق دې تسلیم کړي، خپلې اندېښنې او غوښتنې دې په سالم منطق سره امارت ته وړاندې کړي. همدارنګه دې د افغان ولس په استازیتوب د اسلامي امارت استدلال ته غوږ کښېږدي. د نړیوالو انساني نورمونو پر بنسټ دې د افغان ولس د ازادۍ مشروع حق تسلیم کړي، تر څو د امریکا او افغانستان ستونزه په منطقي انداز منطقي انجام ته ورسېږي. خو امریکا چې پر خپله ټکنالوژي غره او د ځینو نړیوالو شیطانانو په جال کې لوېدلې وه، په دا اوولس کالو کې هېڅکله د زور کارولو له منطقه را ونه ګرځېده. پایله یې دا شوه چې نه یوازې افغانستان یې له تباهۍ سره مخ کړ، بلکې خپل ځان ته یې هم د سر، مال او حیثیت نه جبرانېدونکی زیان واړاوه. د ډونلډ ټرمپ د وروستي اعلان چې له مذاکراتو یې په کلکه انکار وکړ، برخلاف د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل، امریکې طالبانو ته د مذاکراتو دروازه پرانیستې ده. همدارنګه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لورال میلیر چې د تیر کال په وروستۍ نیمایي کې یې رسمي دنده سرته رسیدلې، په خپلو وروستیو څرګندونو کې چې امریکايي رسنیو نشر کړي داسې ویلي، په رښتیني ډول د مذاکراتو د ستراتیژي خپلول د امریکا لپاره د حل یوازینۍ لاره ده. نو له دې نه ښکاري چې د امریکا حکومت نور د خپل ولس، امریکايي رسنیو، متقاعدو وګړو مدني فعالانو، د تعلیمي بنسټونو د پروفیسرانو او په مجموع کې د امریکا د اکثریت ولس چې د افغانستان د اشغال او جګړې خلاف دی تر فشار لاندې راغلی. اوس مجبور دی چې پوځي او سیاسي پالیسي جوړونکي چارواکي یې نور له خپلو ناکامو جنګي تګلارو څخه تېر شي او د سوله ییز حل پر لازمي اپشن باندې غور وکړي. هغه چې د اسلامي امارت له لوري لا له وړاندې ورته ښودل شوی او د تل لپاره ورباندې اصرار لري چې له دې نه پرته امریکا بله هیڅ لاره نه لري.